ستل سترګو شغلی خيږي ستا رخصار څومره خایسته دی ستا مسکا ټکور د زړونو ستا گفتار څومره خایسته دی ستل سترګو شغلی خيږي ستا رخصار څومره خایسته دی ستا مسکا ټکور د زړونو ستا گفتار څومره خایسته دی ستا مسکا ټکور د زړونو ستا گفتار څومره خاسته زری هر انداز نازولې د خوډي خاطر دی هر انداز نازولې خونی خطر دی په جنگی زی ور سنبال دی غازی یار څومره خاست دی په جنگی زی ور سنبال دی غازی یار څومره خاست دی ستا مسکا ټکور د زړونو ستا گفتار څومره خایسته دی ستا له سترګو شغلې خیږي ستا رخسار څومره خایسته دی ستا مسکا ټکور د زړونو ستا گفتار څومره خایسته دی ستا مسکا ټکور د زړونو ستا گفتار څومره خایسته دی چې دا رب رضا پکې وي سرګندنا ورته ویاړ دی چې درب رضا پکې وي سرګندنا ورته ویاړ دی دا هدف څومره سپېڅلی دا کردار څومره ښایسته دی دا هدف څومره سپېڅلی دا کردار څومره ښایسته دی ستا مسکا ټکور د زړونو ستا گفتار څومره ښایسته دی ستا له سترګو شغلې خیږي ستا رخسار څومره ښایسته دی ستا له سترګو شغلې خیږي ستا رخسار څومره ښایسته دی ستا مسکا ټکور د زړونو ستا گفتار څومره ښایسته دی ستا مسکا ټکور د زړونو ستا گفتار څومره ښایسته دی چتخلو د بلاخ کاری چتغیق د مست حرو چتخلو د بلاخ کاری چتغیق د مست چاته دار څومره بدرنګ دی چاته دار څومره خایسته دی چاته دار څومره بدرنګ دی چاته دار څومره خایسته دی ستا مسکا ټکور د زړونو ستا گفتار څومره خایسته دی ستا لستر ګو شغلې خيږي ستا رخصت څومره خایسته دی ستا مسکا ټکور د زړونو ستا گفتار څومره خایسته دی خدا زده څومره به ښایسته وي د هیواد د حریت ناوي خدا زده څومره به ښایسته وي د هیواد د حریت ناوي چې په غاړه د مستو زلمو هار څومره خایسته دی چې په غاړه د مستو زلمو هار څومره خایسته دی ستا مسکا ټکور د زړونو ستا گفتار څومره ښایسته دی ستا له سترګو شغلې خیږي ستا رخسار څومره ښایسته دی ستا مسکا ټکور د زړونو ستا گفتار څومره ښایسته دی چې ګلاب شفق او شونډې د حسینو تر شرمېږي چې ګلاب شفق او شوندې د حسین تر شرمېږي ستا پس پین تندې ملګریا اخبر هر څومره خاسته دی ستا پس پین تندې ملګریا اخبر هر څومره خاسته دی ستا مسکا ټکور د زړونو ستا گفتار څومره خاسته دی ستا لستر ګو شغلې خيږي ستا رخصت څومره خاسته دی دی ستا مسکا ټکور د زړونو ستا گفتار څومره ښایسته دی ستا مسکا ټکور د زړونو ستا گفتار څومره ښایسته دی د دوزخ ور پر حرام دی سپل وړ کښتایل پر ور کشتایل کیږي ستا په زلف مجاهدا پروت غبار څومره خاسته دی ستا په زلف مجاهدا پروت غبار څومره خاسته دی ستا مسکا ټکور د زړونو ستا گفتار څومره ښایسته دی ستا له سترګو شغلې خیږي ستا رخسار څومره ښایسته دی ستا مسکا ټکور د زړونو ستا گفتار څومره ښایسته دی ستا مسکا ټکور د زړونو ستا گفتار څومره ښایسته دی ما شهید طالب لیدلې د استاد قضاوت کړی شم ما شهید طالب لیدلې د اوستا قضاوت کړی شم چې مشک څومره خوشبودار دی او بهار څومره خاسته دی چې مشک څومره خوشبو دار دی او بهار څومره ښایسته دی ستا مسکا ټکور د زړونو ستا گفتار څومره ښایسته دی ستا له سترګو شغلې خیږي ستا رخسار څومره ښایسته دی ستا مسکا ټکور د زړونو ستا گفتار څومره ښایسته دی ستا مسکا ټکور د زړونو ستا گفتار څومره ښایسته دی بازاری میانان پرېږده د کمین طالب نه واوره بازاري مینان پرېږده د کمین طالب نواوره چې شبگیر کې څومره خوند انتظار څومره خاسته دی چې شبگیر کې څومره خوند انتظار څومره خاسته دی ستا مسکا ټکور د زړونو ستا گفتار څومره خاسته دی ستل ستر ګوشولې خيږي ستارو خسار څومره خاسته دی ستا مسکا ټکور د زړونو ستا گفتار څومره خاسته دی ستا مسکا ټکور د زړونو ستا گفتار څومره خاسته دی پسپین مخ د جنگ زخمونه لاسو کو کی زنجیرونه پس بین مخ د جزخنا لاس او خو کې زنجیرنا د بندي جانان مفتونا دا سنگار څومره خاسته دی د بندي جانان مفتونا دا سنگار څومره خاسته دی د بندي جانان مفتونا دا سنگار څومره خاسته دی ستا مسکا ټکور د زړونو ستا گفتار څومره خاسته دی دی ستل سترګو شولې خيږي ستارو سر څومره خاسته دی ستل سترګو شولې خيږي ستارو سر څومره خاسته دی ستا مسکا ټکور د زړونو ستا گفتار څومره خاسته دی ستا مسکا ټکور د زړونو ستا گفتار څومره خاسته دی ستا مسکا ټکور د زړونو ستا گفتار څومره